ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله شاهدین علی انفسهم بالکفر اولئک حبطت اعمالهم وفی النار هم خالدون دا هم د بدر د بدر د واقع سره تعلق لري په بدر کې چې حضرت عباس صاحب کله گرفتار شو نو مدینه منوره ته راوستی شو نو دا مسلمانان نه دي دا ورته رامخکې شو او پیغورونه ورته ورکوي وایي ته شرمېږې نه چې دا کفر کې ته شرمېږې نه چې قطع د صله رحمې کې ستا رواره هغه پیغمبر دی او ته د هغه خلاف جنګونه کې حضرت علی رضی الله تعالی عنه ورته رامخکې شو هغه ورته ډېرې سختې سختې خبرې وکړې حضرت عباس صاحب دوی ته دغه کوي ګیله ورته وایي دا تاسو څنګه خلک یې ما لکم تذکرون مساوینا وتترکون محاسننا ورته وایي تاسو زمونږ بد بیانوي او هغه زمونږ ښه نه بیانوي حضرت عباس صاحب ورته جواب کوي ما لکم تذکرون مساوینا دا څه شوي دي په تاسو چې تاسو زمونږ هغه صرف بد یادوی وتترکونه محاسننا او زمونږ هغه ښه کارونه دغه کوئ پرېږدئ حضرت علی ورته وایي ولې ستاسو هم چېرته ښه کارونه شته و یو که نه موږ د د مسجد حرام تعمیر کو تعمیر مسجد حرام کې چې کله د مرمت ضرورت راشي څوک یې کوي موږ یې کوو جوماتونه جوړوو د خانه کعبې حجابه کوو حجابه خلکو ته دروازې کلاوو او بندو دروازه بله ونسخ الحاجه په حاجیانو صاحبانو باندې اوبهګانې سکو نه دغه کوو هغه زمونږ ښه کارونه نه یادوئ او خالی دا وایې کافر یې او هجرت دې ونه کو دا دې ونه کو نو الله تعالی دا آیاتونه نازل کړي یا لکه کافر به سي او د کافر به د مسلمان د کافر به د جومات جوړول سي جومات خو خلک د عبادت لپاره جوړوي د ذکر الله لپاره جوړوي د تلاوت د قرآن لپاره جوړوي نو دا خلک خو د عبادت نم خلاف دي د تلاوت نم خلاف دي د الله د ذکر نم خلاف دي نو دوی به څنګه جومات جوړ کړي ما کان للمشرکین ندی لایق د مشرکانو دپاره ما کان للمشرکین ندی لایق د مشرکانو د پاره ان یعمرو مساجد الله چې هغوی آباد کی جوماتونه د الله ان یعمرو چې هغوی آباد کی مساجد الله جوماتونه د الله که مراد د تعمیر نه دا د آبادول دا دغه نه دی د آبادي کول هم صحیح ده کافر به څنګه د جومات تعمیر وکړي او که مراد د آبادولو نه په عبادت آبادول والې هم صحیح ده عباس صاحب وایي تاسو دلته راغلی یې مدینه کې پراته او مسجد حرام چې هغه لوی جومات دی هغه موږ آباد کړی دی مراد د آبادولو نه دا دی چې پکې ناست او پاست یو تاسو خو پریښی دی وایي کافر به څنګه جومات آباد کړي هغه بل ورځ تېر شو وایي ستاسو د جومات آبادول څه دي خو شپیلي وهله او پکې لاسونه دغه کوله پړکول ندی لایق د مشرکانو د پاره ان یامرو مساجد الله چې هغوی آباد کړي جوماتونه د الله شاهدین په داسې حال کې چې دوی ګوی کوونکي دي علی انفسهم په خپلو ځانونو باندې بالکفر د کفر په خپلو ځانونو باندې دوی ګوی کوي چې موږ کافران یو نو بیا به دوی څنګه جومات آباد کړي تاسو به وایې کافر خو ځان ته کافر نه وایي دا څومره کافران دي تاسو خو ته ووایې چې یا کافره چې د سره لاس ماتوي که نه نو دلته دا څنګه دي چې دوی اقرار کوونکي دي په خپل کفر باندې و اقرار بالکفر دا دی چې اعمال باطله کوي د کفر کار کوي هلکه ته چې نن راشي او بت ته سر کیدی که ته ځان ته کافر وی او که نه وی خو دا ستا سر کې ښودل دا شهادت د دی چې زه دغه یم کافر یم قیامت نه منې باس بعد الموت نه منې که ته ځان ته کافر وی او که نه وی خو چې دا وی قیامت نشته دی باس بعد الموت نشته دی دا په ځان شهادت نه دغه دی د کفر دی شاهدین چې دوی ګوی کوونکي په خپل ځانونو د کفر اولئک دقه خلک چې دي حبطت اعمالهم برباد شوي دي هغه نیک عملونه د دوی وفي النار هم خالدون او په اور د دوزخ کې به دوی همیشه الکه جوماتونه څوک ابادوي انما یعمر مساجد الله یقینا ابادوي جوماتونو د الله له که د جمع... تعمیر نه مراد آبادی والی هم صحیح ده او که د تعمیر نه مراد داسې په اعمالو باندې آبادول والی هم صحیح ده آبادی جوماتونه د الله منو هغه څوک آمن بالله چې هغه ایمان روړي په الله والیوم الاخر او په ورځ د آخرت هلکه عقیده درستی هغه سړی جومات آبادی او بل اعمال درستی واقام الصلات او هغه اودری مونځ مونځ چې دی که نه په بدني عباداتو کې لوی عبادت دی و آت الزکات او ورکوي زکات یو او بل د دین په مسله کې د الله نه بغیر د بل چا نه نه یریږي ولم یخشه او دی نه یریږي د دین په باره کې الا الله مګر د یو الله نه فعسا اولئک قریبه ده چې دغه خلک ان یکونو من المهتدین هغه شي د سمه لار موندونکو نه بیا هغه عباس صاحب فخر کوي که نه وایي زمونږ دا کارنامه ده که هجرت هم نه دی کړی ایمان هم تر اوسه پورې نو راوړی اوس هم راوړو نو مونږ هم ورې مکه کې اس اسې ناس نو په حاجیانو باندې مو بس کړې د بیت الله تعمیر هم کو د هغه ځای کې د میلمنو خدمتونه هم کول نو وی اجعلتم سقایت الحاج آیا تاسو ګرځولی دی اوبسکل پاجانو اجعلتم آیا تاسو ګرځولی دی سقایت الحاج اوبسکل پاجانو چې تاسو وایې موږ پاجانو باندې د زمزم اوبسکو و امارت المسجد الحرام او تعمیر آبادول د مسجد حرام دا تاسو ګرځوئ کمنه په شان د هغه چا آمن بالله چې هغه ایمان روړي په الله والیوم الاخر او پر ورځ د آخرت وجاهد او هغه جهاد کړي فی سبیل الله په لار د الله کې عباس صاحب به وی کنه که تاسو زمونږ نه مخکې ایمان راوړی دی او که تاسو زمونږ نه مخکې چې دی نو جهادونه کړي دي نو مونږ هم ماوې هسې وخت نه دی تیر کړی مونږ هلته د اجانو خدمتونه کړي دي وی خدایم په خیر کې د اجانو خدمت ایمان ته نه رسی د اجانو خدمت چې دی جهاد فی سبیل الله ته دا نه رسی لا یستوون ندی برابر هغوی عند الله په نزد د الله والله الله پاک چې دی لا یهدي القوم الظالمین هغه هدایت نه کوي قوم ظالمانو ته الذین هغه خلک بشارت دی الذین هغه خلک آمنو چې هغوی ایمان روړي وي وهاجرو واغوی هجرت کړي لکه صحابه وجاهدو او هغوی جهاد کړي د کافرو سره فی سبیل الله په لار د الله کې خو جهاد یې کړي د الله په لار کې بې اموالهم په خپلو مالونو مالونه هم لګولي و انفسهم او په خپلو ځانونو باندې تاسو ته وایې که نه جاني مالي قرباني کړي نو دا خلق چې ایمان راوړي هجرت یې کړي جهاد فی سبیل الله یې کړي نو دا خلق چې دی اعظم درجتا دا ډیر لوی دی په درجه کې عند الله په نزد الله و اولئک او دق خلق هم الفائزون مغوی کامیاب دی او مغوی کامیاب دی اولئک اسم اشاره ده دا معرفه ده او الفائزون په دې الف لام داخل دي دا معرفه ده او منځ کې هم راغی د دې معنی د تخصیص دا رستنی ټکی د مخکینی سره خاص شي هلکه فائزون نه دي کامیاب په دنیا کې بل څوک نشته که کامیاب دي نو دقه خلک دي چې ایمان وي وسره هجرت فی سبیل الله جهاد فی سبیل الله دقه و اولئک او دغه خلق چې دي هم الفائزون ماوی کامیاب دي یبشرهم خبر ورکی هغوی ته ربهم رب د دوی برحمت منه برحمت پر رحمت منه د خپل طرف نه مراد د رحمت نه څه جنت وردوا پر رحمت باندې یعنی په اعمالو باندې وردوان او په رضا باندې چې هلکه زه ستاسو نه رضا یم و جنات او په جنتونو لهم فیها وی به د دوی دپاره په دې جنتونو کې نعیم مقیم نعمت همیشه خالدین همیشه به دوی فیها په دې کې ابدا همیشه ان الله یقینا الله عنده په نیز دغه اجر عظیم بدله ده لویه بیا دی ځینې مسلمانانو هجرت به کو پلار به نه پرېښودو هجرت به کو رور به نه پرېښودو هجرت به کو ښځې به نه پرېښودو ویلکه د پلارم قدر کوې د روڼوم قدر کوي د خزم قدر کوي خو چې مسله د دین رالله نو ګورې د دین په مقابله کې به بیا د هیچا خیال نه ساتي نه به بیا د پلار ساتي نه به بیا د مور ساتي نه د رور نه د ښځې یا ایها الذین آمنو ای مؤمنانو لا تتخذو آباءکم تاسو منیسئ خپل پلاران مشران و اخوانکم او خپل رونه اولیاء دوستان ځان له دوستان مکوي چې زه څوک یم هلته مې پلار خفه کیږي هلته زه څوک یم رور مې خفه کیږي نو منیسئ دوی د خپل ځان دپاره دوستان کله ان استحمو الکفر که چېرې دوی خوښه و کفر علی الایمان په ایمان د کفر کارونه په ایمان خوښول د ایمان کارونه خوښ نه او د کفر کارونه خوښو ومن یتولهم او چا چې دوستانه وکړه د دغې خلکو سره منکم چې هغه ستاسو نه د پلار سره د رور سره د ښځې د خپل بچو سره فاولائک نو دغه خلق چې دي هم الظالمون مغوی ظالمان دي قلت وتوایا هماغه د چا به وی پلار مې خفه کیږي کنی ایمان هجرت کوم چا به وی بچی مې خفه کیږي کنی هجرت کوم کا به وی رونه مې خفه کیږي نو وی قلت وتوایا ان کان آباؤکم کشری پلاران ستاسو چې تاسو وایې څوک هم د دین کار به مې کړی وي خو پلار مې خفه کیږي ایمان به مې راوړی وي خو پلار مې خفه کیږي که چېرې وي پلاران ستاسو و ابناؤکم زامن ستاسو و اخوانکم او رونه ستاسو و ازواجکم او ښځې ستاسو څوک هم هجرت نشم کولی ښځه مې خفه کیږي و عشیرتکم او قوم قبیله ستاسو و عشیرتکم او قوم قبیله ستاسو کله به دوی وې څوکم چې هجرت وکم مال مې ګډوډ کیږي یروره مال رکاوټ مه ګرځوې ډېر ښکلی سړی دی دوکان دی موږ سره خپله ډېر تعاون کوي کله نه کله شي اخلو ډېر ارزان راکوي نو بله ورځ مې ورته ویمه مړه عمرې ته لاړ شه وایي یاره ډېر ړه مې کېږي او دوکان سره څه وکړو نو ما دوکان خو رکاوټ دی چې وګرځو لانجه دا جوړه شوه که نه خو بند دی که یو دغه که نه یو شل ورځې یو یوویشت ورځې و اموالو او مالونه نقترفتموها چې تاسو ګټلی دی هغه دغه مالونه چې دا تاسو ګټلی دی دغه د بنګله ده او دغه د موټر دی او دا د بل دی و تجارتون او تجارت که چېرې زه دا دوکان پرېږدم بیا دا کاروبار پرېږدم بیا به چلیږي نه و تجارتون او تجارت تخشون کسادها چې تاسو یریږئ د کوټه کېدو د هغې نه چې که زه د دین کار شروع کوم دا تجارت با باندې به میسر وشي و مساکنو او کورونه د اوسېدو تر دوونها چې دا ستاسو خوښي دا وی بنګله مې جوړه کړې ده اوس مې نه وی جوړه کړې ده نو څنګه پرېږدم نو هلکه د هغه ځای نه شروع کې که دا ستاسو پلاران چې دا مسلمانان نه دي دا ستاسو زامن دا ستاسو وروڼه دا ښځې دا قوم قبیله دا مال دا کاروبار دا سوي احب الیکم دا محبوبی تاسو ته تا من الله د الله نه ورسوله او د الله د رسول نه د الله د دین کارونه نشو کولی څوک نو دا کار دی د رسول الله احادیث نشو ویلی څوک نو دا کار دی و جهاد او د جهاد نفی سبیله یره د الله په لار کې به تللی وی خو دا کار دی روره چې دا شینم دا خوښي د الله نم خوښ دي د رسول الله نم خوښ دي د جهاد فی سبیل الله نم خوښ دي بس انتظار کوي چې کله به د باندې عذاب راځي فتربسو تاسو انتظار کوئ حتی یاتی امر الله تر دې پورې چې راشي حکم د الله که تر دې پورې یاتی الله چې راوړي الله بحکمه خپل حکم او عذاب راولي والله الله پاک چې دی لا یهدی القوم الفاسقین هغه هدایت نه کوي قوم فاسقانو ته وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین دعا وکړه یا الله ته رضا شي یا الله خپل رحم په موږ باندې وکړي ربه ته زموږ حالات درست کړي ربه خپل توفیق زمونږ سره شامل حال کې د خپل عظیم کتاب صحیح پوی را ترا کې د خپل خوږ پیغمبر علی السلام په حدیث هم ربه صحیح پوی کې ربه د قرآن او د حدیث اتباع زمونږ نصیب وګرځي ربه قرآن او حدیث اتباع زمونږ نصیب وګرځي ربه د قرآن او د حدیث او عصمت او بړای زمونږ زونو کې پیدا کی ربه د دې خیر او د دې برکت مونږ له دنیا کې مراکې زمونږ بچو ته هم ورکې ربه د دې خیر او برکت مونږ له په قبر او پر ورځ د قیامت کې راکړي خپلو ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډېر ښه وکړي الله دوی له د دې راتلو او د دې کېناستو دنیا آخرت کې الله اجر ورکړي سره زمونږ نه الله په خپلو بچو په خپلو کورنو خوشحاله کړي په حلال کاروبار کې الله پاک د دوی کامیابي نصیب کړي د زړه خوشحالي الله نصیب کړي الله ورته سکون اطمینان ورکړي سره زمونږ نه الله د هر قسم پریشانو حادثو نه د دې ټولو حفاظت وکړي بیمارانو ته هم دعاګانې وکړي چې د اهل اسلام څونه بیماران دي الله ورته شفا کامله ورکړي خاص کار ملګري بیماران دي د ملګرو کورونو کې بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي ملګري دي زمونږ هغوی بچي بار دي څه زمونږ د سبق ملګري دي عمرو ته تللي دي مونږ دوستان دي هغوی عمرو له تللي دي هغوی له هم دعاګانې وکړي چې الله پاک هلته ورته اعمال اسان کړي او الله د دوی د عبادت په خپل دلبار کې قبول منظور وګرځوي سید محمد عمر صاحب وفات شوی و هغه هم دم دعا وکړي چې الله پاک د هغه مغفرت نصیب کړي الله پاک یې پسماندګانو له چې دی صبر جمیل ورکړي وصلی الله تعالی علی علی جانه الله خو دې